سورة الحاقه دا مکی سورت دی دو پنځوس پکې آیاتونه دي دو پکې رکوګان دي دو پنځوس آیاتونه او دو پکې رکوګان دي پورا سورت مکی دی په دې کې مدنی او آیات نشته کوم ځای کې چې هغه موږ وضاحت کوو دا پورا سورت چې دا مکی دی او 256 پکې کلمات دو سوا شپک پنځوس کلمات دي په دې صورت کې د ابن عباس په قول مطابق په تنویر مقیاس شو د سوا سی حروف دي ابن عباس په قول مطابق سوار له سوا اتیا په دې کې حروف دي مخکې صورت سره د دې رب څو ړومبي صورت په اخر کې د اخرت لفظ راغلو د قیامت لفظ هم راغلو اوس په دې صورت کې د دغه قیامت او د اخرت ذکر دی صورت نوم څه دی الحاقه د حق معنا دا حق کې دوه والا وخت ګړای چې رښتیا کیږي به هغه ګړای چې کوم ورشتیا کیږي دا د سوره ملک نه پس نازل شوی سوره معارج نه مخکې نازل شوی په حالت جمعي کې یو کم او یایم نمبر صورت ده حالت جمعي کې یو کم او یایم نمبر صورت ده په حالت نزول کې 78 نمبر صورت د قران ده اتا او یایم ما قبل سره ربط سره په ما قبل کې بیان د رسالت هم په ما قبل کې بیان د رسالت هم او بیان د منکر رسالت هم او بیان د دواړو د ګناهو او په دې رکو کې په دې صورت کې وقت د وبال داغي او د عذاب داغي چې کوم د وبال ذکر کیږي دا عذاب وقت ورلا الله تعالی بیانوي چې کوم وخت به دا عذاب ورکو موضوع دې پورا کړه مجازات دا مجازات کی دي دا محقق کیږي په دنیا او آخرت دواړو کې یعنی بدلا الله دنیا کې کله کله ورکی او آخرت کې ورکی خلاصہ هغه قوم ثمود او عادیان او فرعون علاوه د دین په نور څومره اقوام باطله او اقوام باطله دیت عذاب دنیا کې مرتدلو او په آخرت کې به عذاب شدید وي نو الله فرمایي چې کو یې روي دی او تاسو مو یې ریږي خلاصه د سورې ملک انو بیا ویل شو بل ذالک اليوم واقعون ذالک اليوم واقعون چې دا د کومې ورځې ذکر وشو نو دا ورځ کو واقع کیدون کې دا تفسیر دې بیانېږي دا نو فرمایي الحاقه ملحاقه بسم الله الذي يظهر الحاقه ليظهر الوعد والوعيد فيها الرحمن بوقوعها في القيامة الرحيم بتعظيم شانها الحاقة ما الحاقة تفصیل ډیر وګت زمونږ مختصر باندې خبرو چې پوهه تراش معنی به کوي چې طغیانهم الف لام عوض د مضافی دی انو الله وی چې دې هلاک ولی دې دې ترکشه کو وجه دوی معنی کوي چې طاغیه معنی دا الصیحه شغل جبرئیل امین اواز د جبريل درېمه معنی کوي الرجفه زلزلہ د زلزلې د معنا د طاغیه دا شیخ الهندم کړي شاه عبد القادر هم خپل ترجمه کړي دا د دوارو طاغیه نه زلزلہ مراد غته چا شاه عبد القادر شیخ الهند هغه زلزلہ معنا کړي نو فرمایي دا امام بخاری رحمت الله علیه کتاب التفسیر کې لیکي دا بریحین فرفر امام بخاری رحمت الله علیه کتاب التفسیر کې لیکي چې د دې هوا کنټرول کون کې فرشته چې ودا داغې د کنټرول نه وتی و ګاډي کې د ډرایور د کنټرول نه وځي بار څه چې ورته نو دا هوا د کنټرول د هوا د کنټرول کوونکو نه وته وا امام بخاری سر په اثر سر باره کې وایي چې دا داسې هوا دي سقرها علی سبع لیال سقرها سلفها علی مسلط کړي په دای باندې سبع لیال هو شپه و ثمانیت ایام او تورزی حسوما که خیال کې مرضی دی باندې مونږه د دې تفسیر مونږه مخکې کړی د چې دا ورځ سپیری دی دا شپې سپیری دی لانکه ورځ سپیره ده هغه د سپیروالي غټول حدیثو کې کوم جوابونه یا قران آیاتونو کې هم بیان کړی دي ټیک شو کنه یادم دي فتر القوم فيها سرعا پس ویني بتو قوم لرا فيها سرعا چې په دې کې بدای سرعا دې یو تفسیر د فيها دا هاذا بیر ریح طرف تراجی راجح بسوی ریح دی د ریح لفظ عربی کې مؤنث دویم تفسیری چې ده نو د ها زمير راجی د ارض طرف ته ځمکه طرف ته په کوم ځمکه کې چې دی اوسېدل معنی به سوي چې قوم به وګوري قوم ته به وګوري چې دا په ځمکه باندې والي شي په دې صورت کې به فی ظرفیه بیا نو فعصوا رسول ربهم پس دینا فرمانی وکړه د رسول د خپل پروردگار هغه د مقدس رابیا پس راوی نیول دی لرا برانی ول سخت سرا عقوبت شدیده سرا ان لما تغل ما کله چې مونږه ان ابدا سره مونږ چې یو تغل ما وحملناکم چې مونږ جوړ کو تاسو تاسو لپاره په دې کاروایی کې تذکرہ دا کاروایی تاسو یو نصیحت جوړ او یاد کړئ دې کاروایی لرا انو تذکرہ تن دام نه له نصیحت جوړ کو وتعیها اذن واعی تاسو تحفظ دې پدې کې او دا یو نصیحت دی وایم د نصیحت په معنی دا اوچت کړی شي د خپل ځایونو نه دا زمکا او اسمان فدکتا دکتا واحده پس دا با دغه به وکړي جټکا به وکړي او جټکا په یوم ایدین وقاتل واقعا په دغه ورځ باندې واقع بشي واقع کیدون کې چر قیامت ته وانشقت السماء او بشریږي اسمان فهیا یوم ایدین واعیا اما من اوتی کتاب او بیمینه چاله چې په خلاف عمل نامه ورکړي شي انو فیقول لاصحابه مسرورا ډیر د خوشاله نه خپل ملګرو ته وایي چې خذو کتابي زموږ عمل نامه له واخلې وی ګوره وکړو کتابي انو په ما تلاوت کوي زما د خپل عمل نامې لګی راته وروي لکه دا کړی چې ډیر چت باندې ته پوزیشن ملاو شي نو بل کوي ته لګ وره خپل نه وره ګورا دی وره ولا دا انی ظننت انی ملاذ حسابیا پتا کې سر ما ګمان کو چې زه ملاقات کوم انی ملاقات چې د میوې د هغې به نږدې وي یعنې دی ته به وویل شي مخکې د داخلې دونه کلو خورئ تاسو کلو اشربو انیا وخورئ تاسو اوس کې تاسو انیان بغیر د تپوس نه انیان ها او په دې کې هم بیان د مجرمانو دی خلاصه څه ده چې دا قران دا قران کریم چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوړی دی او الله تعالی نازل کړی دی ها په دې کې فائدې د مؤمنانو لپاره دي او کافران نه زیاتیږي ظالمان نه زیاتیږي مګر په اعتبار د نقصان سره نو فرمایي فلا اقسم بما تبصرون پس قسم دې باغ زمانه چې ویني یې تاسو او ما لا تبصرون او چې تاسو یې نه ویني انه لقول رسول کریم اقو امغا قول دې رسول عزت والا او ما هو بقول شاعر او نه دا قول شاعر قليلا ما تؤمنون ان وای کی چره افترا جوړ کړه په مونږه باندې باز خبرو جوړونکو نو مونږ به خامخا را واخلو دا غینا کلک قسم بالیمین په قوت سره ثم ثم لقطانا منه الوتين بیا مونږه نو قران مکذبین تاسو کې شته و انه لحسرت علی الکافرین پتا کی سرا دا امتحان دې په کافرانو باندې دا تکذیب دا امتحان دې کافرانو و انه لحق الیقین شان دا دې چې دا حق الیقین دې دا خامخا رشتیا دی په اعتبار د یقین سره فسبح بسم ربک العظیم پس تسبیح بیان کا پنوم د پروردگار سره عظیم چې غلوې دی